بسم الله الرحمن الرحيم باب قضاء الفوائد د اورس بحث دا د ادا بحث وو د ادا نه بعد چې ادا نه وشي کنه قضا قضا د ادا فرع دو بیا په ادا پسې قضا دو د ادا بحث نه فرغه شو است کنه قضا په مسئله باندې راغلی چې قضا به څنګه کی چې میچا نه پوت شي مامور به په دوا قسمه ده بلکې زنوي چې په درې قسمه ده اصول شاشی شي اندرنوار شي په دوا قسمه باندې کا چې مامور به په دوا قسمه ده یو ادا بلی یو قضا بلی ادا خو دې ته ویل شي کنه تسلیم عین الواجب الى مستحقه تسلیم عین الواجب الى مستحقه ورکول د عین واجب شي چې کوم شی په تو باندې پیر ده کوم شی په تو لازم ده خاص کر چې هغه شی خپل حق دوری ته ورکې دي ته ادا وتوي مثلا د چا من نه کنه دا کتاب می چانه وخصو چې دا کتاب فروکا زم مطالعه پښه کو مطالعه می پښه وکړل کنه بیا کتاب د تحولا کو چې د خپل کتاب وخلا په مو دا واجب چې دا شی به زوی کنه حق دوی تر سمو ام ویر کړو دا اعدادو حق می پرې کړو کنه تسلیم عین الواجب الى مستحقه الموضوع مشپشين ميز ټيم ده يا د مزدګار مزه ټيم ده په خپل ټيم سره مشپشين ميز وکړو د اعدادو عين واجب او د مشپشين په تو واجب او کنه هغه د خپل حق دوري ته چې الله پاک ته کنه اته حواله کړلو تسليم عين الواجب الى المستحق الى مستحقه او بلا قصاد تسليم مثل الواجب الا مستحقه كان خارج الوقت ا وقت نا بهار تسليم مثل واجب عين وجبنا مثل واجب كان چه حق دوري تبير كي خود وقت نا بهار تسليم مثل واجب الا مستحقه خارج الوقت نيتا قضاوه تبير شي ا سبول ميز دنا پوت شو خپل ټيم شه دنو کړو و ايس يې ګرځوي دا غ سبول مين ته نه کې ا ختم شو ده کنه هغه الميس چې کوم په تو واجب ده هغه نشي ورکوله خو دې کې نه مناد وکړه هغه مثل لا ورکوي تسلیم مثل واجب من عنده ټکا ده سره خپل ځون نه ورکوي خپل ځون سره کوي مثلا ناپل دي کنه مثلا ناپل شتا او فرض خو هغه سبب فرض وي یا خو ټیم تیر شو کنه ته به دواره کته ناپل وکې ایس په دې نیت باندې چې مو سبول مینده کړه کنه هغه پیر په پر کوم سبول مو پیر په پر کوم کنه بیا پر دیاري په خپل مهرباني سره کنه دا غنا په مینده فرض په بدل سره نو خلی کنه د عین واجب نه د مثل واجب ده تسلیم مثل واجب المستحق من عنده في خارج الوقت خپل جنې مله تسره وچشتا خو تسره نه پل دي هغه نه پل به ورکه کنه الله په په فرض بدل شي نه وخلی و یو ادا یو کن اعدادو وصلیون خدا نه ذکر کوي خو ځنه فقها ویای چې کنه اعاده شته بلکې ځنه وصلیون کنه چې اعاده شته دا د ممر به قسم ده کنه ادا و اعاده و قضا اعاده من ګرځول په خپل ټیم چې بیا هغه شی وګرځوي څه مکرو چا دنه پښولا مکرو تحریمی چا وشلا یا مکرو تنزیهی چا وشلا کنه څه واجب نه پښه پوت شونه الحمدلله ویلا کنه څه یسا دنه وستا یا کول هو دنه وستا یسا دنه وستا کنه بیا هغه څه بیا په خپل ټیم شیر ګرځوي دته اعاده وته ویل شي کنه فعل عی فعل مثل واجبه لخلل غیر فساد فی وقته هذا واجب من شيء كان اغا شار كي كي پتوش اغا شيء كان سخلل دينا روغلا دا فساد نه علاوه او په خپل ټیم شکری ته اعاده وته ویل شي په دا شا کلام دا چې المیز نه خراب شو تی بیا غزه په خپل ټیم شي بیا کړي ته اعاده وته ویل شي ابل خو فاسد خو نه ده ځکه چې فاسد شو بیا خو کنه سره کړه نه بیا خو د اعاده نه دو نه ول میس کې بیا اعاده وکړه چې بیا هغه ارګرځوي کنه فعل مثل واجب لحلل غیر فساد فی وقته هغه میزا کړه دا هغه موت خو نه دا فساد خو نه دا و دغه فرض بیا کې دغه د فرض وره او کل فرض به کیمی وکړي کېږي ځکه چې فرض هغه وال د چکیم د کړه ده کنه خو پاش نقصان روغلا ده فساد روغلا ده فساد نه نقصان ده مکرو تحریمی چا ده یا مکرو تنهی چا ده شو دا به چې وکړو دا به ورته پټې شي کنه دا به هغه زخم شي پټې ولګي او ته نه به خسل هغه ول می شي کنه می دا هغه ول کړه دا دا به دې پر جبیرا شي ځکه چې دوا پر څه په یوټم نه شي او ځنه حالت چې نه دا کنه دا دویام ده ا ت و ر ا چې وخستل شي کنه او هغه د دویم چې دریغ دی وکړو کنه چې د خلل نشته پښې کچېره د وکړو نو کنه خو هغه دویم ده او کچېره و د نکړو خو بیا اول پوت شو کنه بهر تقدیر کنه اعاده شته دا د مبربهي یو قسم د اعاده اصولون دغه نه ذکر کوي ادا په قضا ژکه چې قضا تسلیم مثل الواجبه د ادا او د قضا په تعریف شي د واجب ټکا کرنګوي اې د وجه نه کنه قضا چې په فرض پر مختص تو یا په واجب پر مختص تو کنه ا نه په قضا نه وي ا سنت قضا نشته تسلیم عین الواجب د ادا ته ورلو تسلیم مثل واجب الا مستحقی کنه خارج الوقت البته نه په چکر در باندې واجب شي مثلا شروع دې په شو کړه به دې منقطع کړل په سور سره لازم شو اس وجه بنه جوړ شو کنه دې به قضا شته و اصل لا په قضا نه وي باب قضا الفوائد فوائد جمع د فایتا فایتا دو تا کنه فقها دا عنوان دا مکوي چې باب قضا الفوائد دا څه چې باب قضا المترکات باب د بیان په مسائل دی قضا دی پریشه شویر مزه چې کنه پریشه دی کړی دی نه دی داس نوی بکاری باب قضاء الفوائد ته باب د بیان د قضاء او د مسائل دي کنه د قضاء د پوت شوی المنځ چې د نه پوت دي کنه پریش دي نه دي دا د حسن ژوند د وجنا په مسلمون باندې کنه فقها په مسلمون باندې ان ګمړی کو کنه ځکه دا څه کنه مې کو چې باب قضاء المترکات بلکې باب قضاء الفوائد ته دا د فقهاوی حسن زون ده په مسلمون مو ده چې مسلمون به لویس کنه پرځي نه کزن به په کوز به پرځي نه بلکې ونه پته کېدای شي مسلمون که باندام کم زیره ده کله که داس عارض ور پیشي چې میزونه پوت شي په فوات سره نسبت مزته شو ده کنه فات صلات میزر نه پوت شو انده به چې مو وکړلو کنه خار نه پسټ شو کنه نسبت ته د پوت کدو کل مزته شو ده په فوات سره او په تر شي نسبت به مکلف ته کېږي کنه تر کس ولا ته چې مين یې پرې شلو اځي کله چې دوخ پر لګدو په دې عنوان شي چې باب قضاء متروکات ته کنه و دا د مسمون د شان نه بعید دو کنه اې دې وجه فقها داس نوي چې باب قضاء متروکات باب قضاء فوائد ته ا مسمون نه چې کچېر مس پوتې وي به کنه مس پوتې شوې کنه هو در به جوړ شوې د به کنه کړلو د په کوز نه پریشه اگر که مسله دواړې دي کنه که په کوزې پرېږدیا د هغه مسلې دي وکتونه پوت شي د هغه مسلې دي کنه یا یاد کنه هغه قضا شته ابر ګرځوي چې ته په کوز پرې شوي باب قضا الفوائد من فاتت حسولات هغه وزرینه چې کنه مس په مده پوت کېږي کنه فقها لیکي چې هغه مس نه پوت کېږي خپل پوت شي یو خوف د دشمن ده ا د شمن نه چې ډېرېږي که نه ا د شمن د خطرې د وجې لمونځ نه شي کړلا لکه نبي اسلام کړه په جنګ خندق شي سلویر مدینه کړه نه وکړل جګړه شریفه ګاټه ګرمه جګړه وه مشپفین میز موزیګار د مشوب مختانی په خپل ټیم نه وکړل وخت وکړه ا دې سلویر مدینه مشغوله شو خوف د دشمن ا دې وجه نه پته کېدل شي که نه او بل چې حدیث پته کېږي کنه هغه یا نسیان ده یا کنه خیب ده کنه ویر ده کله کله د عصر نه ویر شي کنه او یا کنه خیبه ولوي دا څه کنه خیبه ورشي مزه چې د تیر شو صبر چک شو لکه غرمه څنګه خپلې و دا که دل شي کنه دا عذر ده کنه چې یا خیب نسیان او یا کنه خوف د دشمن په بل طریقه هو کنه شاته نه دشمن وي چې عادل ملته نه پرځي نه کنه خې به ولا یې رد نه یې دې کنه په بل طریقه خو مين مسمون به نه پرځي چې بي به ته به تر کته وي کنه فوات نه وي کنه دا به تر ته به تو په کوس پریښه ده بیموری یې کنه بیموری عذر نه ده په مزه پر شوکه ده پر عذر نه ده ځکه چې کنه خپل انداز چې سمره بیموری دې سمره کړل شي دمره کنه ته پر ترمیم شو تخفیف شو ده کنه چې په ویلو یې نشکې په نوستي وکړه چې رکو سیار شو کې پېښارای وکا چې په پر مې شو کې په پرېتې وکا کنه په پرېتې باندې پېښارای وکا کنه ته باندې باندې کنه او چې په دا ور کوټه شي به خې به ور شو کنه به هيا به هوښ یې چې په دا شو کړه و ته به نه پوتې کېږي کنه خوف ته هلاک نه د دشمن نه ډېرې او یا د شدې بل بچی کېږي دا مسله ده د شدې بل بچی کېږي ا سره واحد مدګوره وي اته قابله وتی پښتې شي مشته دایا به دایا ده هغه دایا کنه په خدمت مشغوله ده کنه د شدې بل بچی کې د منو ټیم ده کنه او دا قابله او د دایا په دې ډېرې چې کزه په مزل اگیا شو کنه چیرې نه کچا نکلا یا بچای چې په دې کې چا مړ شي کنه هر په دې کې په باندې ډېرې کنه اکابلا بل مس پر شولا شي کنه امیر خو به نه پر دې کنه چاغه کې مې مېر بل بچی کې یا خو به نه پر دې په نو سره کو په شرې د کو پرې ته باندې کو البته که چیرې بچایر وتره و کنه د سما صلاح خو لیکي منیش ولی کې چا به پر دې نه کړ چې بچایر وتله وی کنه چې تا کنه کاند باندې ته وکني کنه پاده کښینی بچای به ته ورشي خو دوی مې نه پر دې په شرې ده کنه خو کچېره په ډېرېدل ده که نه شا چې یې بالبچا یې صورتله ده که نه د بالبچا یې به مړ شي چې زه په لمانځه لګیا شه که نه حرکات کو خزېږي مې زړه که نه بدا کنه خوف تا په حالات ته نفس باندې خوف تا کنه بدا پر شول شي کبلا و دا کنه په خپل بشو دا اې د سمل ډېرې ری کنه یا په حالات ته نفس باندې ډېرې ری بل بچي پیدا کیږي کنه نه راخو بیماری خو سره کنه چې بیماری او کمزوري کنه ا د پر خپل طریقې دی فاطر کا بن مسکو تی بین وای په شرع باندې کا ا پر شوکه دی پر بیمرای عذر نه ده کنه والناس عنها فلون من فاتو صلات چې کوم ځای چې دنه مس پوتې شو قضاها قضا به وروړي وجوبن قضا به کوي اذا ذکرها دا اذا زرت د قضا د پره اذا ذکر چې کله ور پزړشي بس کله ور پلو شو کنه هغه د قضا د پر ټیم د قاده د پر ټیم نیوی کنه اې د پرشت منه خو سبول مسپوت ده کنه بس چک شکنه او داسره وکړه کنه غمیز وکړه اذا د کرها چې کله ور پلو شي او په دې شرط چې هغه مکروه وخت نه وي کنه هغه اوقات ثلاثه من هي هغه نه وي کنه مشپشین مدنه بعد د پلو شو مدګار نه بعد د پلو شو مشوم د پلو شو کنه شپږ څو د پلو شي کنه دای وخت اذا د کرها وقدم على فرض الوقت وقدمها على فرض الوقت او مخشي کوي به دکنه قضا په فرض دی وختي المنزنا پاله به مخشي کې مثلا سبول مزنا پوتره مشبفين مزنا به کدا مخته مخته کې کنه وجوبن اول به دا کې کنه په دای چې سمه ستر پر شو کانه شو در پر لو مشبفين دا وکړو نو در پر لو کنه ډیره بعد پر شو هم ځګان نه به مخشي کې کنه يعني په ترتيب وار كرل لكان چې کوم مخته دا به مخته کې چې کوم دویم نمبر دا به دویم نمبر ته کې چې کوم په دریم نمبر په دریم نمبر شوی کې ترتیب په میون د قضا شوی لمنه شي او په میون د فرد وخت دا مش پر مده لازم ده مستحق نه مچ لازم ده ترتیب په میون د فواید شي او په میون د فرد وقت سره مش پر مده غلا لازم ده ځکه چې وقت د محاله فرد وقت کنه هغه فرد وخت نه به دا مخ شو ځکه چې کنه دا مخ کول یې دا یې مخته ده او ترتیب به دغه لازم ده چې څوک مخته یې به مخته کې چې څوک وروسته یې به وروسته پسې کې مثلا سبول میزان ده پوته ده او د مشپیژنه ده کزو ده کنه ا مزیګاره ده نه کزو ده مشوم ټیم شو کنه مشوم ده پزر شو کنه اول به کنه هغه سبول میزو کې مشوم می بنه کې ترتیب د کزوی په مشا پر ده او د وختي سره پر ده اول د مسابون مس قضا راوړه بیا د مشبوش مس قضا راوړه بیا د مزدګار قضا راوړه دا د کنه افویت شه ترتیب چلولو اذن بعد ما شو مس کنه دا د کنه هغه وخت سره ترتیب چلولو کنه په فویت شه سیک مخ دی یاد مخ ته وکړو چې سیک دویم نمبر یا دویم نمبر کو کنه چې سیک دریم نمبر دی او دا رنګ کې په وخت نه دا مخ شو کنه دو ته دې ملکه مستحق تک استعمال کړو شربکه ملکه چې فرض و دا فرض اعتقادی نه دا ترتیب فرض ده خو فرض اعتقادی نه ده او شرط څه کاینه پر شمال ځکه چې شرط په نسیان سره نه سکتې وي المزه پر او دا شرط او دا د نویر شو می دې وکړو کنه په دې سره دا او دا سکت نه چې معاف ته ځکه چې د نویر ده کنه مين نه شو او دا په ویره سره سکتې دي نسای شاطان شي وته ویلا پرځان شي وته ویلا کنه وجب شوی ته ویل ځکه چې وجب کنه په تر سره هو کنه فوات نه لازم دی یو سړی وجب پرې شو الحمد لله پرې شو په سر مين کدو کې خر پیړي او په سر مين خر پیړي اې دې وجره د مستحق ټکا جميع ټکا سم کې چې مستحق ون کنه لازم ده چې وې نه کې کنه دا ترتیب ونه چلاوي کنه مې دې نه کېږي نه راخ پارس ونه شوی ته ولا پارس ونه ده لازم ده وعند شافينا مستحبنا او په نزد امام شفیع صاحب باندې ترتیب کنه شدا مستحب ده او فرض نه ده اده په نوم باندې کچېره کنه مشبشین مې د مخته کړو سبب مې چې د قضو اده ورسې په سبب کړو کنه سبب مې د شوا دا کنه خورې غاده نه وکړه او شوا دا مې چې نن ده شوا دا د دلیل چې ان کل فرض اصل بنفسه کل فرض اصل بنفسه نو ته خو تو شاپ نه جوړ کو کنه ا دې کې پر دې سبول مې نه تو شاپ جوړ کو چې دا کنه ا مشپشین مې پر دا شرط ور به دا کې به وته مشپشین ځای کې کوداس چې کنه شت خو ته بیا دې بچا او فرض وکړه په خپل مستقره مقصودی په خپل مطلوبي او اصلي بنفسي او دا چې ته ترتیب شرط کې چې اول سبول مې وکړه به دینه بعد مشپشین مې وکړه او تو سو کړه دا فرض می شرط نه غیر دې پره ولنا قوله هیثم ایوی دې پر دا حدیث کن دلیل من نام عن صلات کیم سره چې خیبه ورته درمونځنه ورا کنه خیبه وزر ده او نسیها یا کنه ویر کړو نسیانه کنه وزر ده کیم سره چې منځنه خیبه ور شو یا ویر کړو فلم یذکرها بیا نه کور پر نو نه کور پر کنه امر نه پر کې نه پر کې الا وهم الامامه مګر دا دې ملو سره په موضوع باندې ویلوړ ده سبول مين دنه وير ده مش فکر مش مين ملو سره ویلوړ یې یا مزګار مزو سره ویلوړ یې اس په موضوع سره پر شو فل یسفل للتی هو فیها دا دې ادا کو اغل مين چې کیم څه دی لګیا ده دا وکا دا به دې نه پل شي ثم يسفل للتی ذکرها دنه بعد وکو اغل مين چې پر شو ادا بیا وکو کنه ثم يعدل للتی سلم علی امام دنا بعد در وګرځوي هغه مې چې کړی امام سره کنه هغه بیا وګرځوي یعنی په دې حدیث یې بیا پر وګرځولو کنه مالی مشا کنه چې ترتیب دغه فرض ده د ترتیب دغه لازم ده کنه کچېر هغه شو وایي بیا بیا امر وته کو چې ادر وګرځي چې امام سره کړی کنه یې آداب بیا نه پمنې کړه دوی ته نبی اسلم کنه بیا پمنې ګرځوي هذا حديث ابن ويكا كذا فرد كنا ترتیب فرض ده ترتیب لازم ده ترتیب مستحق ده پوته شو دا امام شفیع صاحب دلیل کړه کنه هر فرض اصل ده بنفسه کنه اول خو دا کبرا کنه چې کوم شی اصل وي ا د بچ د پر شرط نه جوړیږي دا کبرا مې نه منې کنه دا بل قاعده والاصل لا يكون شرطا لغيره ایمان دا په ټوله کنه فرض شي کنه اصل نه بلکې اصل الاصول ده ایمان په ټوله کنه مامورات شي په ټوله فرایض شي کنه بنیادی فرض ایمان ده کنه دې سره سره د ټوله فرایض پر شرط ده ان کافر کلمیس کو درمی نه صحیح کیږي چې ایمان نه وروړه رضا نه صحیح رضا نه صحیح کیږي چې ایمان نه وروړه کنه د ټوله فرایض پر ایمان شرط شو و دې لکه اصل ده بلکې اصل اصول ده کنه چې دوی ته بیا غلمیس مونږ در وګرځولو که چې غلمیس در وګرځوه که نه دا وښه وکړه چې کوم د پرش دا وکړه بیا نه بعد بل در وګرځوه که نه شریع دغه شرط جوړ کړو امیش په خلاف یې که نه مولانا عبدالحی صاحب اشرف کیا بل چې خشیا دو که نه سعیا ابن مجاب بنده كان حشاد التعليق المتايم محمد بنده حديث كتب ده كان التعليق الممجد اغا دارا دو چه داغا مستخاب ده دليل پل حال بنده ده امام شفيع دليل چه دير کلاک تا کنه او شرط نده او فت غديرا دارا دو كان اغا ده ميلان ده چه کنه مستخاب ده و شرط نده و مش طول جمهور احناف امام حنيفه صاحب کنه امام ابي سبسه من امام چه کنه اغا شارگر ده محمد صاحب کنه ټول امام صاحب شاګردون امام صاحب کنه بلکې دا متونه ولا شروخ ولا ټول په دې کېله دي چې ترتیب دغه لازم ده ترتیب دغه فرض ده یا شرط یا فرض ده لازم ده کنه نه ده کې جبر نه کېږي کنه اې دې وجنا فن قدیر سو کنه دغه ترا تفرد ده کنه دا تفرد ده و دې ته کنه شذوذ وته ولا شي دا شاذ ده کنه نه په دې باندې کنه خپل مذهب ساين شي پر شولا ترتیب لازم ده ولو خاف فوت الوقت کچیر ډېرېدلو د کدو کدو کې د وختي نه يقدم الوقتيات ثم يقضيها د بیا وختي مخې کوي دینه بعد به قضا وروړي مشپشین په داشتم شي دلته د پلو ده چې نه را وخت کړ په وتلې ده کنه مزدګار نږدې ده کنه په دا ډېرې کې چې زه مستسبول مې ځکه 1000 ورو حقیقتا فوات مراد ده چې بالکل واقعا دا سوي چې وکړه دواړه پښه ځای نه وته ته تکنه به ترتیب سره کې تیری کته خیال داسې و سبو چې شو وای کنه وته نه مختال مسکنه پوت ده کته خیال داسې کې چې زپ مزوب نه ودره نه ا مختال مسک کنه به به سبو مسکنه ورمسه ګر باندې وخیری په سبو مزوب چې سبو سلام نه وړو نو وړه خطلې کنه نو ده وشو اته خیال غلط وکنه بیا په ودرې ده کنه چې څو ټیم کم پته شو چې زه سبون مس کنه کنه ستګه بروخې دي کنه سلام دوړو له ستګه حاصل نه خطرې بیا دنه شو کنه چې کله کله دې ته په وسن ورا سړي کچ سبا سلام ورې ستګه وکې دي کنه یې څه به وشلو نه دوه ته کنه د فوات ته وخت نه حقیقتا فراد مو کنه نه په اعتبار د ځوان سره په اعتبار د علم سره لأن ترتيب يسقط بديك الوقت وكذا بالنسيان دارنګه سکتلی په نسيان سره په ویره سره د نویر دا کنه مشبوه مين دی وکړلو چې سلام د وړو لور درکړل شو کنه ایسا ترتیب ختم شو دی مشبوه مين سره ختم ده کنه آینده سره پوته ده آینده پر به نه به مخ شي کنه مزګار نه وکثرت وکثرت فوایته او بل درنګ که سکرتری په ډیرولي د فوایت سره چې فوایت ډیر شي یعنی شپې شي کنه چې ټول مدینه چې تونه شپې ښکځو شي کنه بیا ترتیب سکرتری دا مسله راونه ده تر دې بیا سکت سو چې شپل مدینه وی نه د خپل ته پېښې نه وختي سره کنه چې څوک مخ ته کې څوک وخت لګي کنه کای لا یؤدی الی تفیت الوقتیت دا دې پر دلیل کن چې فوید ډیر شي دې پر چې کنه هر سوال نو کو اکا زوله دې اکا زوکوله دې وختي تا کچیر ترتیب در باندې فرض کی او فوید ډیر دی کنه چې تا هغه سبول مس کې بیا په شی مشپشین کې بیا په شی مزګار کې اول د شپې باندې نه کې کنه کله شي کچ وخت تنګ وي کنه د بل وخت چې دنه کزور شي کنه دا چې ختم شي دنه ولو قدم الفائته تا جازا اپوس مسله دو ولو خاففت الوقت کچیر ډېر دلو د کدو کدو کې د وختیل مزنه چې وخت ډېر تنګ ده کنه او زه چې دا کنه قضیل میزا کو وختیا کوي وختیر نه کدو شي جا کنه به بیا وختي مشه کوي یا به قضا د ورسېر وي دا که ترتیب ختم شو خو ولو قدم فایته ته کدا قضی مخ شکر اولی قضا وړله و وختي یې کنه آی ورسې کړو قضا شو جازه نو تر اومه نه بنه کې کنه ځکه چې مکروه تحریمي چاري وکړ نورو چاري وکړه وختي یې قضا کړو جازه بیا دغه سیدان می دی وشو کنه د می سوا دا کنه زمای فارغه شوله دا په دې کوي چې نقصان نشته که چې دا یې ټیم نه ده دا یې وخت نه ده یا درنه قضو نه ده د قضو یاده وخت یاده که نه خو دې وجه نه منع کوي چې دا ما کول وختي وکړه چې وختي چې قضو نه که نه یې خپل ټیم ده که نه دا د حکمت نه خلاف برادو دا کنه خلاف چې کیم کنه خپل ټیم دا قضو کوي او د بل ټیم په داسې کې کنه اې دې وجه نه چې دا ما کا خپل په دې څه نقصان نشته کنه دا معنی تقدیم نه قضوی نه دا دو دی وجه دی معنی نه چې منا په غیر شدو کنه هغه نه مراد وختي مزپاخي وجه دو کنه چا دې نه قضا کړي نه کوو دا کړو کنه به خپل دنه نه معنی شو چې دای ما کا کنه به دای دې شو دا خپل کله زوی دې مو شو کنه ابل دې قضا کړو هو قضا دې کړو بخلاف ما دا کنه فل وقت ساعت وقدم الوقتیتا حيث لا جزو بخلاف دې څه کنه دې څه راتنه اذا كان في الوقت ساعه په وخت ګنجایش ته وخت ورته هغه کته وی جوال به د قضوی کې کنه وختي به نه کې هغه که وختي نه مانی شي کنه دا دې کنه دا دې معنی واجب په خپل په وختي مزه شي کنه کوو دې کول نه دې کیږي وقدم له وختیا ته ود د وختي مخ کو دې نه معنی چې وختي به نه کې ول به قضوی کې کنه حيث لا يجوز ذلك نرى وكيري يصبر من الكزودا وتكره سور په دې کې چې څنګه په خپل ټیم نه وشو کوه کنه دا په خپل ټیم کړه دا ځکه چې مشپشین وخت ده مشپشین چې کچه زوال وشي به دا د مشپشین مکه وخت ده په قران سره ثابت ده و چې اصابته بالحدیث دا غ مخته ټیم دا د قضیه ټیم ده کنه چې په حدیث سره ثابت ده کنه دا د وخت ټیم ده لانه ادا قبل وقتها ثابته بالحدیث دا ادا کو د مشپشین ټکل نه ده په خپل وخت نه مخشه يا په حديث سره ثابت ده حديث وی چې ولا قضي وکا ادنا بعد وختي ورس یو کنه او دا حديث مشهور ده مشهور ده کنه او په دې سره کنه دا دې کنه قرآن پاک آیات مقید کیږي کنه چې مين نه قضوي او مشپشین شلو کنه بیا قرآن پاک آیات وی چې مشپشین ملټیم ده او دا حدیث وی چې نه اول اول کنه د کزوی ټیم ده کنه دا سره معارض کړل شي دا یا سره کنه او دا آیات یې مقید کړو چې مسلمان ټیم وته دا چې کنه څون په دې مس کزو نه وی کنه می در باندې پوت نه وته ټیم ده او کته نه مس پوت وکنه بی امر د ټیم نه دا امر کنه د کزوی ټیم ده کنه حدیث مشهور ده یک دا آیات مقید کړه ده کنه امیر حنا په لربنده ولو فاتت صلواتن او که څنګه ډېر باندې راپوتې وي ډېر نه مراد دي چې شپږ نه وي که نه دوه دي درې دي څلوېر دي رتبها فی القضا رتبها په ترتیب سره به کو د المزینه په قضا شي که نه یعنی چې کوم د رپوتې دي هغه شی چې څوک مخته د اول بیا هغه کې به دویم نمبر کې دریم نمبر کې که نه پاشه ترتیب لازم ده د وختي سره ترتیب لازم ده کما وجبت فی الاصل لکه څرنګه چې وجب دی که نه په اسابق شي چې کله ادای وه مختان نو وخت یې کنه اذان وکړه ولې د مفهوم نه قدر وړه بدنه بعد مزګاری قدر وړه بدنه بعد مشوم بیر وکنه چې څنګه په اثر شي کنه سیک مختوی سیک روسي کنه په قضا شي عالم نه وچلول کنه مری مشا چې په خپل په قضا شوی سره ترتیب ده او د وختي سره ترتیب فرض ده ثم قال د بعد نبی سم ویل دي صلوا كما رايتموني اصلي چې تاسو مدینه داسې کې سره کسره چې زموږ د کچې میس کړ زهر دا ملي مې چې په دې موقع دا ټکا ویلو کنه دا په دې موقع نه ویلا دا حدیث په بلا موقع ویل چې صلو کما رایتمونی وصلی کنه خو دې بوله دا دوه وکړې سره گاډي کنه دې کنه د ترتیب افتراض ثابت وي چې نبی سم نامازینه کزو دي کنه بعملا وفعلا اول آه كنت كم اول لكنا اول د مشپشي مس کو به دنا بعد سبق مجدګار کو به دنا بعد مشوم کو کنه دا خو دا عمل ده کنه او یو کولا پرې ته کنه نبی ترمذی به دا څه کوي چې کیما لکه زمې لیدل کنه پاتر ته بل مس کوي کنه نه آ کنه ارشاد یو تر مخه کې میر با کنه قضا ده چې لکه څنګه چې قضا د کړی وکنه دې حدیث پرو سره سوال امر ده او دغه مزینه کنه په ترتیب سره وکنه مشتا دا سوي کچ توس پاتې در مله کزو شي په ترتیب سره کې ته پاخه به ترتیب چلا وستا بس